شعبة عن ابي التياح عن انس رضي الله تعالى عنه قال واقع بیانیږي د غزوه طائف د هونین غزا وشو خیر سره کافرو حوازن قبیله شکست خور سلال الاوتاس تا سلال الطائف تا رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړو چې د میدان د هونین چې کوم غنیمتونه دي دا جعرانې ته یوسه او که ستاسو خیالو پرونم ویلو یو لو شان والا صحابي ابو عامر اشعری هغه کمانډر کو وی تلاړشه او تاس قبیله پسې په دې او تاس تلاړشه په خپل پیغمبر علی السلام طیف تلاړ دا غوینه ګیره وکړه اتل سرزه دا غوینه ګیره وه بیا مشوره دا و چې بس دا نور پریدو واپس ځو رسول الله صلی الله علیه وسلم جیرانې ته راغی د الله په حکم باندې مال د غنیمت تقسیم کو ټول مال پنځه ځای کو سلوري سي راواغشته مجاهدو ته ورکړي او دا خمس نه دی دا پنځمه په دې پنځمه کې الله خپل پیغمبر ته دغه کړی وی اجازه چې ته پیسې کې هغه کاوه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې قبایلو دا سرداران نه دي د دې لپاره چې دا خلک په ایمان محکم شي بیا اندازې شی ورک سل سلو خان وته ورکړ چې دا والي هغه په ځان حیران شو او هغه ټول قوم سره مسلمانان شو هغه واقعیا ده حضرت انس صاحب وی لما کان یوم فتح مکه لما کان یوم فتح مکه کله چې شو ورځ د فتح د مکه اصل کې د دې واقع تعلق د مکه سره نه دی د دې تعلق د دغه سره دی د هنین سره دی خو چون کې سفر یو هم په دا یو سفر کې رسول الله تللی دی مکه هم فتح کړه او هغه سفر لا ختم نو بیا حنین ته لاړ دا سفر یو سفر و د دې وجې نه دې ته څه وویل یا ورځ د فتح د مکې کنی ورنه دا خو دغه ده فتح د حنین ده نو قسم رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم کړ رسول الله غنائم غنیمتونه بین قریش په منځ د قریشو کې اصل کې قریش یوازې نه دي نورو قبایلو ته هم ورکړي دي ته به راشي خو دلته مراد د غنیمت نه ماوي هغه خمس دی فغضبت الانصار غوسه شو انصار چې رسول الله زمنګ مشرانو ته ور نکړه او د قریش مشرانو ته ورک پیغمبر علی السلام خبر شو قال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علی السلام انصار ته وی چې اما ترزونه آیا تاسو نه خوشالېږئ ان یذهب الناس چې یو بسی خلک خپل کورونو ته بی دنیا دنیا اوس د جیرانی نه با قومونه خوریږي هر قوم به خپل علاقې ته ځي څوک به ځان سره وخان بوزي څوک به ځان سره وزي بوزي لیکن تاسو تاسو به د ځان سره رسول الله صلی الله علیه وسلم بوزي په دې نه خوشالېږي وتذهبون او تاسو به د ځان سره یو سه برسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله په دې خوشاله ګینه نو قالو انصار وته وی بلا ول نه خوشاليګو قال رسول الله وی چې زما د انصار سره دونه تعلق دی او دونه مې سره محبت دی لو سلک الناس وادیا کچر روان شي خلق په یو خړو او شعبا یا په یو لار کې چې هغه په غره کې لسلکتو وادی الانصار نو زب روان شم په هغه خړ د انصارو او شعبهم یا د غلارې د دوی مسله هم دقه سه ده چې جمع سره راغونډي نو خلک خواري شي په کمه ځي چې د قوم مشر په کومه لاره ځي که د قوم مشر په دې دروازه وځي دا قوم هم په دې وځي که د قوم مشر په دې دروازه وځي قوم هم په دې وځي دقسې که انصار په یو لاره ځي دا زما دونه ماته نږدې دي چې زه به په هغه لار روان شم که دوی په یو خوړ ځي زه به په هغه خوړ ځم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ازهر عن ابن عون قال انبانا هشام بن زيد بن انس عن انس رضي الله عنه قال حضرت هشام چې د حضرت انس صاحب زوی دی زوی انوسې دی دا انوسې پاسیږي او روایت د خپل نکنه کوي عن انس رضی الله تعالی عنه قال انس صاحب وی لما کان یوم هنین کله چې شو ورځ د غزوه هنین کله چې شو وخه د غزوه هنین نو التقا حوازن رسول الله مخامخ شو د حوازن قبیله سره د دې سره یو ځای شو سره جنگ شو ومع النبي صلی الله علیه وسلم او سره د پیغمبر علی السلام الکه د پیغمبر علی السلام سره سونه کسانو د پیغمبر علی صلوات و سلام سره عشرت او الافین لزر کسانو د رسول الله سره لزر کسانو اغه لزر چې کوم د مدینې نه راغلی لزرخه خوشی کې خوشی کړی شوی ریاضه د مکه چې فتح شوه نو دا د مکه چې څومره قریشو د رسول الله لاس کې رااله کنه که قتل ولی قتلولی شو که غلامان کولی غلام کولی شو لیکن رسول الله نم نم رکړه او نه دغه کړم مریان کړم فی سبیل الله دغه کړل خوش کړوي بس ما تاسو ته معافي وکا نو دقه دی وتلقا او هغه آزاد کړی شوی چې رسول الله آزاد کړه نه قتل کړه نه غلامان کړه دا د مکه نوی مسلمانان نو ده خیر چې رالل تاسو ویلي وو سهار وختي دی تیاره ده روان شو په دې دره دا کم نو نو مسلم کسان چې دا دوه زره ماوې دوی کار خراب کو دوی تیز لاړل چې تیز لاړل دا غزنه او پسې حوازن قوم را پاسې او دا ګولاباری په شروع کړه تیر اندازي نو دوی واپس را منډه کړه چې واپس را منډه کړه دلته د مسلمانان تتر بتر کړه خ فادبرو نو دوی شا وګرځول دشمن ته چې شما شی دشمن ته وګرځول تتر بتر شو نو پیغمبر علی السلام आवाज کوي قال رسول الله اواز کوي یا معاشر الانصار اے جماعت د انصارو قالو نو دی وی لبیک حاضر ولاړیو تا ته یا رسول الله اے د الله رسوله وسعدیک او په خدمت ستا کې ولاړیو لبیک حاضر ولاړیو تا ته ونحن بین یدیک او منګ ستا مخې ته یو ستا نه برستو نه یو حضرت په میدان جنگ کې بستانه مخ کې یو خیر چې دا صحابه را جمع شو بیا او جنگ شروع شو بیا په دې جنگ کې رسول الله کوشو چې کوشو د خپل کچره نه او لګه غوندې شګه راواغشته او داسې په دې کافر وی ورويشته دا په بدر کې مشوي و چې وروي وشته د کافرو په سترګو کې دا شګه نه راوتی اپ خپل سترګو باندې شو او مسلمانان په اوت اون قتل سرونه تو وال قتل کړو خ فنزل النبي صلى الله عليه وسلم راکوشو پیغمبر علیه السلام د خپل کچرنه او فقال وی وی انا عبد الله زدا الله بنده يم انا عبد الله زدا الله بنده يم ملګرو ته مې وې مل ورځ پاس چې ګورې د الله بنده توب دا د انسانیت د ترقې اخیری درجه ده ستا چې د چا سره مینه چا سره د محبتي د هغه غلامی هغه به ته خپل سعادت ګڼې ښه هغه شاعر وایي لا تدعوني الا بيا عبدها لا تدعوني الا بيا عبدها شاعر د خپل محبوبه بیانې خپل معشوقه بیانې دا د انسانیت څه دی کمال درجه ده نو زه د الله بنده یم او ورسوله او زه د الله رسول یم فانهزم المشرکون نو شکست خوړو مشرکانو مالونه ته ټول پاتې شو مسلمانانو په مال باندې قبضه وکړه تاسو ویلو د جهرانې تروړو بیا پیغمبر علی السلام د طائف نه واپس راغی فآتو الطلقاء رسول الله ورکم مال الطلقاء خوشی کړی شو تا هغه رسول الله خوشی کړی نو لکه ابو سفیان شو حکیم ابن حزام شو سهیل ابن عمر شو دا صفوان ابن امیه شو یا اوس براشی اقرا ابن حابس دا د یو قوم مشرو عینه ابن حسن دا د بل قوم مشرو فقالو نو هغوی ووی سی ووی هماغه زړه خبره ده چې رسول الله دی خلکو له ورکوي موږ له نه راکوي وسیوفنا تقطرو من دمائهم او زمونږ دغه د تورې د دوی د وینو نه اوسم سسیږي دا ټکی ووی فقالو نو هغوی ووی ریاض سی ووی خبره ذکر کړی نه ده مخکې تیره شوې ده خیر پیغمبر علیه السلام خبر شو چې دغه سی انصارو خو داسې خبره وکړه فدعاهم رسول الله دوی راوغوښتل فادخلهم فی قبه او دننه کړه په یو خیمه کې صرف انصار را جمع کړه نور کسان را جمع نه کړه و یا انصارو تاسو دسې دسې خبرې کړې دي ناغوی ورته ویلو پرونم ویلو کنه چې حضرت زمونږ د مشرانو د پویو خلکو دا خبره نه ده کړې دا دا کشران نوجوانان نه دي دوی دا خبره وکړه فقال رسول الله وتوي اما ترزون ایا تاسو نه خوشالېږئ ان یذهب الناس چې یو بسی خلک د ځان سره بشاتی وزې ګړی وزې به څوک بوزي والبعیر اوخه څوک به د ځان سره وخان بوزي وتذهبون او تاسو به بوزې د خپل ځان سره برسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام بیا ورته رسول الله چې دوی کې بې اندازې اخلاص و هلکه په اوښانو به څوکې خدای په خیر کې په ګړو وزو به څوکې داسې چلو کې دا بحرین نه دی ریاضه دا بس فتح شوی اول وی دا څوک چې بحرین تاسو پسې لیکم دا د بحرین چې څومره ځمکه ده او علاقه ده دا تاسو پسې لیکم وی حضرت موږ پسې لیکې که مهاجرو سره هم وی نه هغوی له نه لیکم هغوی له مې هر څه ورکړي تاسو پسې لیکم دوی بیا رالل په یو قومي جرګه باندې رسول الله ته چې حضرت موږ دا نه دغه کوو موږ دا نه الو پیغمبر علیه السلام وته بیا نور ډېرې دعاګانې وکړي ها لو سلک الناس وادیا کچری روان شي خلک په یو خور وسلکت الانصار او روان شي خلک انصار شعبا په بل لار نو لختر تو شعب الانصار نو زب غورکم اغلار د انصارو زب د دوی پس روان شم دا د مینې او د محبت خبره ده حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال حضرت انس سیبوی جمع النبي صلى الله عليه وسلم راغون کړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناسن یو ډله من الانصار د انصارو فقال وی وی چې خپه کېږې ما ما چې دی دغه له دی بعضې خلکو له مال ورکه دای کې بل مطلب دی زما دوی په ایمان کې کمزوري دي نو ما دا مال ورکه چې د دوی ایمان قوي شي فقال رسول الله انصارو ته وایي ان قریشا یقینا قریش دوی سره دوه خبرې دي یو خبره دا ده چې حدیث او عهد نوی دی وخت د دوی حدیث عهد نوی دا زمانه د دوی وخت د دوی بجاهلیت ان د جاهلیت سره عام قریش ندی خدا یو افته ادو افتی تیری شوی دی چې دوی مسلمانان شو نو مسلم دی ایمان د دوی قوی نه دی اسلام د دوی قوی نه دی نو ما دا مال ورکه چې د دوی ایمان قوی شي حدیث عهد نوې دی وخت د دوی بجاهلیت ان د جاهلیت سره ستاسو خو د اسلام کلونه تیر شو خو د دوی خو یو هفته دو هفتې تیرې شوي دي او دویم څه دی یو جاهلیت ته نږدې دي و مصیبتنا او دوی نږدې دي مصیبت ته یو مصیبت دا دی چې په بدر کې غټ غټ سرداران قتل شو او بل دا دی چې دام سم معمولی خبره نه ده چې مسلمانان رالل او د دوی مکه فتح کړه دا هم څه خبره نه ده وردا د چا د زړه نوځي ابو سفیان نو د د واقع برترش ما ویل دال نو مسلم دی ل اسلام د دی پخشوی نو سوچ او فکر د دی ما غزوړو بل مصیبت و ته رسیدلو سوک چې تا ته مصیبت ورسي تبه داغه په مصیبت خوشحالیږي په میدان د احد کې ابو سفیان په میدان د حنین کې ابو سفیان ولاړ دی چې دلته مسلمانانو هغه شکست وخوړو د دې نیک وخت د خلې نه یو ټکی ووت وای بس ته د سه شکست او خوړو چې اوس برا راونه ګرځي د خو د دریاب نه اوس بمنډي وهی د مسلمانان واپس پنشي ها که هغه دریاب ته ورسی نو د دریاب نه خو خو بیا لار نشته نو دی به اوس رئیسار نشي دی خوا د دغه نه د دریاب نه هغه چون کې دوی ته مصیبت رسېدلو نوی مصیبت او نو د دې وجه نه د دوی د مسلمانانو مصیبت خوښو نو دا مصیبت تم نږدې دي او دا زمانه د جاهلیت ته هم نږدې دي چې واپس به یوسي خلک د خپلو ځانونو سره بالدنیا دنیا وترجعون او تاسو به واپس بوځئ لاړ به شئ خپلو وطنونو ته برسول الله سره د رسول الله الی بیوتکم خپلو کورونو ته قالو نو انصار وی بلا ولې نه قال رسول الله وی لو سلک الناس کشر روان شي خلک وادیان په یو خړ وسلکت الانصارو او روان شي انصار شعبا په یو لاره کې چې د غره لارې لسلکت وادي الانصار زب روان شم په هغه خړ د انصارو او شعب الانصار یا په هغه لاره د انصارو زما د دوی سره محبت دی حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وي لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم کله چې تقسیم کړ رسول الله قسمت حنین هغه تقسیم د حنین د غزوه هونین چې کم غنیمت حاصل شوی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په جیرانه کې تقسیم کو په دې سفر کې بعض منافقان هم راغلیو نو قال ما قال رجل او یو سړی من الانصار چې هغه د انصارو نه لاندې لیکي دا د منافقانو دویم نمبر منافق وخه اول نمبر منافق عبد الله ابن ابي ابن سلول مشر لیډر او دویم لیډر چې دی نو دا معتب ابن قشیر دا دا دویم نمبر لکه د اوسنی پاټو کې یو صدر یو بل جرنی سیکرټری وي دی هغه جرنی سیکرټری و د سوې دا څنګه تقسیم دی ما اراده بها نه دی اراده کړی پیغمبر په دې تقسیم باندې ما اراده نه ده اراده کړې دی رسول الله بها په دې تقسیم باندې وجه الله رضا ده الله دا خود الله رضا نه ده دا خود خپل خواهشاتو مطابق تقسیم کوي دې سړی دا خبره وکړه عبد الله ابن مسعود وای ما واوریده فاتیت النبی صلی الله علیه وسلم عبد الله وی زر عالم پیغمبر علیه السلام ته فاخبرته وتم خبر ورک فتغیر نور وجهه نو بدل شو مخ مبارک د رسول الله د ډیر خفغان د وجه د رسول الله د مخ رنګ بدل شو چې تک سور شو د مصیبت د وجه نه ګوري مصیبت را یادېږي ښه په دې علاقې کې الله دې نه کړي چې چا ته مصیبت ورسي د چا پې پروا ني خو که بیا یو سړي ته مصیبت ورسي نو د خپل مصیبت د وجه نه هغه د بل مصیبت هم ورته را یادېږي نو دلته رسول الله څه وایي وی الله دی په موسی علیه السلام رحم وکینو واقعي چې هغه ته د خپل قوم د وجې نه ډېر تکلیف رسېدلی و ثم قال بیا رسول الله وی دا رحمت الله دی ټولو کې که رحمت الله هم وایم سیده نو موسی علیه السلام وی رحمت الله دا الله رحمت دی علی موسی په موسی علیه السلام سړیر صبرناک سړیو قد اوزیه یقینا هغه ته تکلیف رسول شوی به اکثره زیات من هذا د دینه دا نن چې ماته د منافقانو کم تکلیف را ورسو د دین هغوی ته زیات تکلیف رسول شوی و فصبره هغه صبر وکړو زه به هم صبر کوم ما ته خو تش دونه وویلی شو چې رسول الله تا کم تقسیم چې کوي په دې کې د الله د رضا مقصد نه ده ټیک د خبره غلطه ده ما ته درد ورسید خو دونه نه دی حضرت موسی علی السلام ته چې کوم خبره شوی و نو هغه ډیر لوی درد و او وی بسوي تاسو ویلو کان موسی رجلا حیا موسی علی السلام ډیر حیا نه کو هغه زمانہ کې رواج داسې و چې سړی به خپل عورت نه پټاو وای ځان پټول دا خو د خزو کار دی بربند توغړ ګرځیدل دا به دوی له خوند ورکاو دی خلکو به چې لامبل بربند به لامبل د یو بل مخ کې موسی علی السلام چرته پټ بلاړ او به لامبل دی واپس پروپاګاندا شروع کړي چې د موسی علی السلام په بدن باندې صعيب نقصان دی ځکه پټ لامبي موږ سره نه لامبي چرته دا نقصان ښکارا نشي هلکه څه نقصان دی چا به وی د لاندې بدن ټول بدن باندې برس بیماری ده برس دا برګی بیماری نه ده چا به دا وی استغفر الله چا به وی دا وی پړسیدلی دی بیماری ده استغفر الله خدای هم په خیر کې پیغمبر علی السلام لکه څنګه چې اخلاقی پاکي داسې د ظاهر بیمارونه چې د کم د شرم بیماری وي دا غي نه پاکي لیکن پیغمبر حضرت موسی په دې صبر وکړ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود وي لما كان يوم هنين کله چې شو روز د غزوه هنين غزا او شو غنیمت راغې جیرانې ته او تقسیم کېده نو آثر النبی صلی الله علیه وسلم غوره والی غوره که پیغمبر علی السلام ناسن یو ډله د خلکو د خلکو بعضې ډله رسول الله غوره کړه او هغوی ته ډېر شی ورکړ خو دا ګورې یاد ساتې بار بار درته وایم دی ګورې د خمس نه ورکړی وخه څلور ځایه شمال دا سلور حصے پنځه ځای شو دی پین دا پنځو حصو کې به رسول الله ګوتې نه والي دا خو د مجاهدو دا خمس چې دا پنځمه دی کې الله پیغمبر ته اختیار ورکړو کله به چاله زیات ورکو چاله به کم ورکو چې دا اوشو تقسیم کېده نو اعت الاقرع ورک اقرعتا مئتا من الابل سل اوخان اقرع ابن حابس دا د یو بانډه وه داسې د غرونو یو قوم و. د بانډچیانو دې سردار و. ده له یې ورکړ مئة من الابل. بیا د چه ورکړ؟ سل اوښان. د اقرا ته لاندې څه لیکي؟ ابن حسن داسې دی که نه؟ دا ټکی دلته غلط دی. دا دلته نه دی پکار دا روستو یو بل ټکی را روان دی دی بل لیکه کې عینه ټکی نه راځي دلته راځي دا خو دی اقرا ابن حابس د پلار نوم دی دغه حابس دلم ورکړو و اعطا عینتا دی عینه سره د پکار دی عینه ابن حسن ا ورکو عینتا مثل ذالک پشان ده دی دا هم ډیر نخره باز سردار و ده ته هم ورکړه و اعطا ناسا او ورکه یو جماعت د خلکو ته په قریشو کې هم ورکه ماوی صفوان ته داسې چې دی ابو سفیان ته داسې هغه دغه نو مالک ابن عوف هغه حنین کې چې کم د بنی حوازن قبیله سردارو هم راغلی او هغې ته هم ورکړو فقال رجل وی یو سړی د منافقانو نه چې ما اريد به هذه القسمه اراده نه ده شوی په دې قسمت باندې په دې تقسیم باندې وجه الله درزا د الله چې دا ټکی وې فقلت عبد الله وی ما اوې ما اوې چې لکه تا خود سه خبره وکړه منافقه لا اخبرن النبي صلی الله علیه وسلم خامخا خامخا زبا خبر ورکم پیغمبر علیه السلام ته چې ورلم پیغمبر علی السلام ته ما وته وی معتب ابن قشیر خود سه خبره وکړه وی خا دا غزړه ته ولګ درد رسیدلی نو قال رسول الله وی رحم الله موسی الله دې رحم وکي په موسی قد اوسیا نو په دې هنین کې مختلف قبایلو چې هغه را جمع شوي وو هوازن قبیله وه ثقیف قبیله وه او دارنګې جشم قبیله هغه درید نو هغه درید ابن سمه د هغه قوم او دا د نن پکې رال الغطفان قبیله دا لویه قبیله و دام وه نو اقبلت هوازنو را مخامخ شو حوازن قبیله دا لوی قبیله ده د طیف کې اوسېده و غطفان او غطفان قبیله و غیرهم او نور داغوی دا ټول مخامخ رالل خو بنعمهم سره د خپل چارپیانو و زراریهم او سره د خپل بال بچ دی چې میدان جنگ ته راتللو نو دوی د دې لپاره چې را مونږه اونو تختو نو میدان جنگ ته د ځان سره سارویم راوستل د وخان او ګډي او زی او خزه او ماشومان ټول ځان سره راوستل چې که یو سړی تختی نو د خپل بچو د وجنه بنه تختی د خپل خزه د وجنه بنه تختی دا ټول هونین تر راوستل ومنک مع النبي صلی الله علیه وسلم او سره د پیغمبر علیه السلام عشرت آلاف لزر کسانو سره د پیغمبر علیه السلام لزر کسانو من الطلقاء چغه د آزاد کړی شوو نو دقه دی وختي دا دوه نسخې دي او هغه تیره نسخه هغه لږه صحیح ده خو دا ځای د علماو دپاره درد سر دی نو تیره نسخه تاسو په دې بل مخ کې ګورئ که نه اخري لیکه هغه ښکلې ده پیغمبر علیه السلام سره عشرتو آلاف نه لس زره کسانو نو هلته واو دی وطلقاء او آزاد کړی شوی کسانو د لزرو نه بغیر نور آزاد شوی کسانو دلته دا نسخه ده دا چرته یا د راوی نه لږ غلطیا راغلی ده یا د کاتب نه غلطیا راغلی ده ورنه ستاسو د دغه کې پاس لیکلی دی دا پنج نمبر نه دی هلته وطلقا او دی خو دا دلته دا نسخه غلطه ده چې عشرة آلافن لس زره کسانو دا سوکو مینه طلقائه دا غازات کړی شوی نه نه لس زره خو د رسول الله سره د مدینې نه راغلی وو آزاد شوی کم کسان شو چې پیغمبر اسلام خوشی کړی وو د مکې هغه نو خو دوه زره وو نو دلته واو پاتې شوی دی فادبروا عنه فادبروا عنه نو دې مسلمانانو شاکړلا پشا لاړل عنه د رسول الله نه ما به چې کله د حوازن قبيله حمله وکړه د غشو نو دلته مسلمانان تتر بتر شو نو صحابه د رسول الله نه پشا لاړل حتی تر دې پورې بقیه وحده چې پیغمبر علی السلام پاتې شو یوازې اصل کې یوازې نو یو څو کس وسره خو هغه اکثریت ټول لړ ختم شو فنادا یوم اذن نو رسول الله आवाज وک په دغه ورځ نداء دو اوازونه دو آوازونه یې وکړو یو ځای کې راځي دلته رسول الله آوازونه وکړو بل روایت کې راځي رسول الله عباس صاحب ته ووی عباس آواز ډیر اوچتو چې عباس تا آواز وکړه نو دا آواز رسول الله هم کړی دی او دا آواز چې دی عباس صاحب هم کړی دی لم یخلط بینهما چې رسول الله را ګډ نه که په منځ د دې دواړو کې بل شي خو یو اواز یې وکړو نو بیا یې واپسې بل اواز وکړو خو دې منځ کې پکې بل شی را ګډ نه کړو څنګه التفت عن یمینه رسول الله مخ وګرځو ښي طرف ته داسې او اواز یې وکړو پکه چر سورو فقال یا معشر الانصار اے جماعت د انصارو نو قالو اغي وتوي لبیک یا رسول الله حاضر ولاړو مونږه تا ته د الله رسوله او ابشر خوشاله شه څوک چې د چا خبره ومني نو عرب وای ابشر نحن معک مونږ تا سره یو ثم التفت عن يساره بیا رسول الله مخ راو ګرځاو ګس طرف ته او فقال وی وی یا معاشر الانصار ای جماعت د انصارو قالو نو دی وی لبیک یا رسول الله حاضر ولاړیو تا ته د الله رسوله ابشر خوشاله اوسه نحن معک منګ تا سره یو رسول الله چې دا اعلان کو आवाज کو نو دا څه حالت او هو او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دغه وخت کې علا بغلت بیضاء دا سورو پاغه تک سپینه کچره باندې او فنزل راکوش دې ته بادری وای په داسې وخت کې چې سړی کوزي سورلې ته منډه کوي چې بس علاقې نه وزم نه پیغمبر اسلام سور دې راکوش فقال وی وی انا عبد الله ورسوله زد الله بنده يم زد الله رسول يم فانهزم المشركون نو شکست وخوړ مشرکانو و اصحاب او رسول الله حاصل کو د دې خلکو نه یو مایزن په دغه ورځ کې مغانم غنائم کثیره غنیمتونه ډیر فقسم فی المهاجرین نو تقسیم یې که پیغمبر اسلام دغه په منځ د مهاجرو کې دلته مراد د تقسیم نه د ټول غنیمت تقسیم نه دی ما بیا هغه د خمس وتلقاء ماجرو ته ورکه وتلقاء وغزاد کړی شوی نو اغه ته لکه صف ابو سفیان او دا ولم يعطي الانصار او ورنه کا انصار ته شی اس شی دلته مراد د شینه دا نه لري چې غنیمت نه دی ورکړي غنیمت خو ته ملاو شوی دی خو د خمس نه سور نه کړو فقالت الانصار انصار سوی چې سختی بیا مونږ ته وازونه کوي اواز وشو یا معاشر الانصار چې سختی راشي نو بیا مونږ ته وازونه کوي او چې تقسیم راشي نو بیا نورو لور کوي دا د کشرانو دا خبره وکړه فقالت الانصار نو انصار وی اذا كانت شديده کله چې راشي سختی فنحنو ندعا نو مونږ بیا را بللی شو مونږ ته آوازونه کیږي او چې د وخت د تقسیم راشي نو ویعطي الغنیمت او بیا ورکی غنیمت غیرنا بغیر زمونږ نه نورو ته فبلغه ذالک دا خبر رسول الله ته ورسېده فجمعهم دوی راغون کړو فی قبه په یو خیمه کې او فقال وی وی یا معاشر الانصار ای جماعت د انصارو ما حدیث دا څه خبره ده بلغنی چې ما ته را رسېدلې ده دا ستاسو د طرف نه څه خبره ده فسکتو هغوی چپ شو چپ شو دلته لږ مختصر دی بیا وته جواب ورکوي حضرت کم چې زمونږ پوی خلک دي قسم چې هغوی څه خبره نه ده کړې زمونږ دا ناپویا کم کشران چې دي په دې کشرانو کې بعضې کشرانو دا خبره کړې ده فقال رسول الله وی یا معاشر الانصار ای جماعت د انصارو الا ترزونا یا تاسو نه خوشالیږئ ان یذهب الناس چې یو بسی خلق د خپل ځانونو سره بی دنیا دنیا څوک به د ځان سره ګړی بوزي څوک به د ځان سره چیلې بوزي څوک به د ځان سره روخان بوزي او تاسو به د ځان سره رسول الله بوزي وتذهبون او تاسو به بوزي د ځان سره برسول الله پیغمبر علی السلام تحوزونه چې تاسو به را غون کې دا پیغمبر الی بیوتکم خپل کورونو ته په دې رضا نه فقالو انصارو وی بلا ولنا فقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی لو سلک الناس کروان شي خلق واديا په یو خوار وسلکت الانصار شعبا او روان شي انصار په یو لار د غره لا خست شعب الانصار نو زبا اونی سما لار اغلار د انصارو قال هشام هشام وی سند کې هشام ابن زید د حضرت انس ابن سید کنه نو هشام وی چې قلتو ما خپل نکته وی چې یا ابا حمزه اے ابو حمزه دانس سیب کنیه د ابو حمزه اے ابو حمزه وانت شاهد زاکا او ته حاضر وې په دغه ځای کې حنین کې حاضر وې بیا چې مال تقسیمېدنو ته حاضر وې نو قال هغه وایي چې حاضر نوم نو څه به ومه و عین اغیبو او چرته به زه غایب شوی وی انه د رسول الله نه زما خو ټول ژوند او مرګتیا د رسول الله سره و نو زه به داغه نه نور بل ځای کې جدا شوی چرته وی باب السریه دا باب دی د یو سریه التي هغه قبل نجد چې په طلب په طرف د نجد و دا یو سریه ده سریه اسلامی هغه فوج چې رسول الله به پکې په خپل شامل نو چې کم فوج به غزا به و او رسول الله به پکې شامل هغه ته به غزوتون وي او چې په خپل به پکې شامل نو هغه ته به سریتون وي دسته د دې نجد علاقې سره یو قوم د محارب وته وی محارب اغوی با روانه کو کافرانو روانه به کو سر ډاکوان غوندیو رسول الله واپس سریو لګل یو دسته د مجاهدو غون قوم دی او دا پنځل لسو کسانو دغه په سولېګل جماعت د دې جماعت امیر مقرر کو حضرت ابو قتاده هغه د صحابي دی هغه فارس د رسول الله نور یازه ابو قتاده ډیر بادر سړیو حنین کې هغه یو پهلوان والی مو کنه نو ابو قتاده د دې مشر کو دا پنځل لس کس روان شو چې لاړل جنگ وشو په دا پنځه لسو کسانو باندې غون قوم ته شکست ورکړ چې ورې کو وی دو سو خان دو زره ګړې او دسې قیدیان الله دوی له ورکړه دا لاړل او بیا په پنځلس ورځې کې دننه دننه واپس مدینې ته رالل نو غنیمت هم ډیرو خوږ شوي هم نو او وخت هم لږ تیر شوی و صحابه او تعجب وکړو چې وای دا دومره غنیمت په دا دومره وخت کې نو دا هغه واقع ده ښه نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم چې کو مال پنځه ځای کو سلور یې مجاهد ته ورکړي د ار مجاهد دولس دولس اوخان رسیدل دولس دولس اوښان ورسېدل او بیا دا خمس چې و خمس د دې خمس نه ولا یو یو دغه ورکو اوخبل نو د هر مجاهد دیار لس دیار لس دغه ورسېدل اوښان ورسېدل نو دا باب دی دا غدسته قبل نجد چې رسول الله لېګلو په طرف د نجد باندې حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال عبد الله بن عمر وي باس النبي صلى الله عليه وسلم اولیګ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سریتا یو سریا قبل نجد په طرف د نجد فكنت فيها عبد الله سیبوی زم پدې کې ومه بیا واپس راللو چې مال د غنیمت تقسیم شو فبلغت سهمانونه نو ورسېدې زمونږ حصې په غنیمت کې اسنه عشر بعیرن دولس اوخان د ار مجاهد دولس دولس اوخان ورسېدل ونفلنا او رسول الله بیا په انعام کې راکه مونږ ته د خمس نه بعیرن بعیرن یو یو اوخې راته بل په انعام کې راکه چې تاسو ډېره توره کړې ده فرجعنا نو مونږ واپس شو بسلاس عشر بعیره په لسو په دیار لسو خانو باندې زمونږ دیار لس دیار لسو خانو رسېدل